الله التوفيق وسائل الإسلام او دام له سوال توفيق زیادت تا خو تربیت کو وانعمت علی فاتح اسما فی الاحسان کی عذاب کرے ہم ام چکالے کا دے کا خپل دې کور کې ساتھ تھا اوس په بیا یم زینبال د جهش وزارت انها کان زاهده جب تیزا و تیزا وای کنه د پیغمبر د دې ته ګورې دی وای تا ایمانی څنګه ته کنه نو څنګه ما ته پت کے ساتھ پر خلص کے ما حرف اللہ ہوں کی کہ اللہ احکار کو سے دلتا بعض تفاصیلوں کی تخبر ابن کثیر ہوئی قرآن وایا اخباری پا خبر مکتا بس قرآن وایا اخباری پا خبر مکتا بس اللہ کی خبر اب یا پس حرص تو دا امام رن عادی خبر کوا دا غری خبر کوا مدارک هم څه خبر کړي دي راوي دي کړي دي پیغمبر خدا راغی د زیات څه پوښتنه وکړه او دا یو لته او په ځل کې فخر یې په سر وای سبحان الله واپس چې حضرت زید راغی یې رب خبر وکړه دې طلاق هم دی خو زه هم د دې مرګره یم چې دا خبره حالت څه کمال نه دا خوخه اگر دې نو مجانه ولا خلک دا زینب اوس مړی شي غونډه مثلا او د عربستان کې اصل ستر پرده نه وایي امن نو دا حجاب خو نه حجاب د حاجی زینب د وعده نه پټ او دا ترې ویلو او مخکې تاسو یې حاجی زید په ویلو د زید د مبارک چې له باندې کار کوله نو دې زینب دې چې کتنې وعده کوي غوډه لخوا دا اکني ځکه څه نه کوم عبد الله وته نو چې لږ کاله مخکې نه واده کوله لږ کاله پس واده کوي ته خو خېمې مخکې نه خوښه استاتي بند کړو دا خبره لږ شانتي د عقل نه پسند او دی وی ویلا هذا اصل کې ما له دې پټ هر په نفسي محبت نه لري چې الله دې اختیارکم نو الله په کومه ته ښکار کې پټو نه هم ته آیا په الله دې اختیارکم کوم دې وعتاب على ترك الاولى فنا غره باندې عتاب اولا دوا چې پیغمبر خدا ته شي اجه ته تا خو خدا چې څنګه خو اکوا واتق الله وتقي ربك من الله في او يرين دخلت ده اعتراضات الله حق دې دا غنوي من ملامت کول په ثابت شو خبره ما ته زوج دي واپس خبرې کوي دې ته معلومه سوا سبحان الله العظیم سبحان الله تعالی خو دا خبر کړو پاتې سم خال له بلغني رسول الله تمام کو سره راغلی او دې لکه دې شاته جنبي زينب غره نه ته خوشاله کړي دې څه نه وو نو ستاسو امس کاله غزل او تقي الله بیا په نو بل یاد کې چې ویل زينب ناشته د خپل کور په ایمان کې کوشبي تکولا هغه موږ ته څه وایي کنه نو ورته کانه ورته وایي ته سبحان خالق النور تبارک الله الى اخره دا ټول دا خبر زموږ جن سم دی وزار ان ورد من تحریم زوجي اصل څه په هدایت پیغمبر خدا په زمانه کې د متبنز خدای خپل نکاح بند وا الله دا خبر راوړ نو بیا چې دا تیر شو پیغمبر خدا دې ته ویل لا تا زما خبر خو یاد کړه فن تلقا ویل ما ویل په سینه کې دا خبر زما راځو احمد مسلم وغیرہ ما یې زینب خوشاله تا پیغمبر باندې ګلما تا یاد دي زه په دې متعلق هیڅ نشم ویل حتی چې الله سم وسره کوم ورته جمعه تا قرآن نازل شو دې زما منځنه کوم استخاره به کوم چې په لږه راځي بس تو ولنا کمال په نکاح کړه یو حکم نو کو چې نکاح وکړه لکه دې پر راکونه المنځي په سلمان حربن بوجو د بلوتي زی خلق استاسي في ازواج الدين په خزو د بلوتي زامر اذا قدمها وطن شکل هغه کلک لري خپل حاجتو تدین باندې څل وکړه چې پیغمبر نکاح کول ختم کول شي ما دا څنګه را دلته څه په دې باندې چې پیغمبر په حکم ثابت دي هغه ثابت امت مګر ها چې خصوصیت په دین رمضان نه او خبر د الله کی ما کان النبی حرب شي په پیغمبر ما سبوت هغه څه چې الله مقرر کړی دغه پر دغه لپاره مقرر کړی مال کې دولت کې پنکاس سنت الله عادت د الله دې چې الذي خلق رحمت خبر کته چې پیغمبرانو کې مخکې ستانه دا غي لپاره هم دې بیان استامو شوی دا د اعتراض خبره ما كان محمد وتوالك خلي اللي جزي خلي وصا نبي محمد عليه السلام لا أرضي وصا يوم يا محمد رأيه وما محمد الله رسول قد خلق من قبل رسول محمد رسول الله دري مقامات في رسول الله نمر غلده يوم داشر ما كان محمد أبا أحد من رسول وما محمد إلا رسول قد خلق من قبل رسول محمد رسول الله والذين هم شداء الكفار دو مقامات کې چې مردا اسم مهد راغلی دی خو په دې نوم باندې نوم مخاطبا دی چې خبر ته ورکړي ما كان محمد ابا احد محمد رسول الله ودې دې دا او دغه شی ما محمد الله رسول قد خلق من قبل پاکی دا میراث وی پاکی نفقه وی پاکی حرمت مصاحره وی دا ټول پکې د ثرو مخاطب تخشوا ادا په څنګه عمل کیږي خو وختي پیدان سبق کی فاتيري او سبا پیدا کیږي په لاسم کې خو به شو مې د ابراهيم په نو دا نه ولکه رسول الله لكن دا الله رسول دی او بیا وایي قوت حقیقي لاس ته او رسول الله لاس ته قوت حکمي ورته نه لاس مجازي شرعي وخاتم النبي اخر پیغمبر دی یو قرات پکې خاتم دی بل قرات پکې خاتم دی بل قرات پکې خاتمه دی بل پکې خاتمه دی دغه وطن کې خاتم النبي خاتم مو هرته وایي دې پیغمبرانو مهر دې مهر کې دي پاتې تاسو لازمه تر څه مسله د خط مهر دا خط بند مهر نو اخر ته هم مسله لازمه او چې خاتم لري چې په اړه باندې باندې خاتم په دې مسله کې ټول دنیا متفقه چې پیغمبر نه اوسه پیغمبران دي یو ځل تاسو سماویلو د ختمیت په سلسله کې پیغمبر خدا بارک ګټ احادیث مولانا مفتی محمد شفیع د اقبال وحید رضی کې تقریبا 50 حدیث څه صحیح څه حسن څه ضعیف دي احادیث او دا متنه مستسلمه ده چې پیغمبر خدا نو سبل پیغمبر البته یو پیغمبر شته چې په خاطر پیغمبر شته کنه دا شته کنه عیسی علیه السلام شته موږ او هغه پیغمبر اوس نه دا هغه پیغمبر مخکې شوی دا ولا تفي ذلك مع عظمه الامه وصل في اخبار او شاید تواتر منو تقدیر کتاب على قول وجب الايمان کله کله قران کې هم اشاره ده په دې پوښي رابطي پتا چې عیسی د مریم حکمن عدل او خاتم خوارث نمبر 70 ثم قال وما انا خاتم النبي الذي ختم منه واله اخر النبي وقال مرق خاتم پر ما يلا فاعل ما انا خاتم النبي الذي بك مثل وقال دون خاتم النبي پر کیوں لگ رہا ہے او یہ کہ حفظ کل خاتم المسوس ہوئے ولكن النبي خاتم ختم النبيين یو پس کرت مبارک تو خاتم النبي خاتم صيغه صيغه مفعله ماضي اخیر پیغمبر دی نو چې اخر دې خبره خلاصه شوه دا غي نه پس نور خبره پکې ډېر خبره شته دی او د کلی بحث دې الله په هر څه باندې واکړي دلته راځي چې څنګه خاتمون دي قرآن سنت کې قائل دي احادیث کې قائل دي متفق دي امت په باندې څه د خلاف کې مکافر دي ويقتل نصر کړي تي شو ويقتل مدل خلاف اکره له خبره کلک دي چې برسن قتل بکری شي من السنه ما اخرج احمد بخاری مسلم سعید مرغان دی وتا پیغمبر الله فرمایي زمانه ستاسو او د پیغمبر ستاسو دی زمانه مخکې یو فرق آبادی وکړه هڅه وکړئ مګر یو څه یې په څنګه جوړ کړي خلک ټول ثواب کوي خسته ده ډېر خسته ده خو ځان خسته پکې او خسته زېما زکات مونږ وینو او سید جابر بن عثمان نحو هذا دا د دوی مصابنا د ابو سعید خدرینا د احادیث او به الله په هر څه باندې واقف او په دې کې د سفیان خبرې امیر خبرې ګوري نو هغه بحث پکې دی مولانا صاحب کړی دی روح المانی ولا یا الذین آمنوا کلوا آیا کله ذکر شنو دی یاد و وسبه پاک یاد غزن الله بکر سبا او سیلا بیگا د مولانا شبیر احمد اکثر مقامات تراوی نه اشاره وکړي د مرزا غلام احمد خلاف نن په دې وطن کې فتنه وسنه دا په دې کې مولانا مودودی مستقل کتاب کړی دی ختم نبوت په نوم باندې او که تفصیل ولوګو ته نو اصل کتاب نه کړی چې علاوه خلکو دا غره کتاب نه اوسه په دې وخت کې چې پیغمبر خدا اخري پیغمبر احاد جمع کړی اټول جمع کړی او باغې باندې بیا د صحابونو اجماع نقل کړي چې مسلمت الکذاب پیغمبر یې غوونه منله دا یې نه پس تابعین په زمانه کې پیغمبر یې منل شي چې روان ده په دې اجماع د امت او بیا لیکي د کتابونو حواله ورکړي خازن دالی کړی دي مدارک دالی کړی دي کان کی دالی کړی ټول مفصل اقوال چې اخر پیغمبر نه پیغمبر بل شي تفاصیل سم نقل کړي ته به وایې شغل تفاسیر کوم دی هغه ته تفاسیر شته نو پوهیږي چې هم نو نو تاسو ته تفسیر قرآن کتل لري څنګه نه کتل دا ټول تفاسیر حواله بور کوي او د دې زماني علما نقل کوم ځکه چې خلک وایي دا زمانه مقابل دي نو دا خو زمانه مقابل دي ځکه نه خلک زړې تفاسیر نه نقل کوي دا خبره بیا اے ایماندارو یاد کې الله نه ډېر ډېر تحلیل او تسبیح وکړه خو ذکر سیره ډېر په هر کې وسبیو پاکي کړئ سبا والذي الله ذات يصلي عليكم چې رحمت ليږي پتا سو ملائکه تو ملائکه د صلات الله طرفنا رحمت ليږي او زما استان چې راځي استغفار او دلته مونږ وایو شوابی خو دی ولفظ دو ترجمه په یو وخت کې وایا حقیقت او مجاز او مشترک دی دوه ترجمه والا احنا پولیکی نه بیا بسره معنا بواري معلوم مجاز ته مجاز دی یو معنا عام بواري حقيقي بلاغي یو فرق کې مجازي به بل فرق کې الله قصد عزت کې د يصلي عليكم قصد عزت استاسو او وهم الاعتناء ما في خير المخاطبين والسلام عليهم وهل يبقى كده انك دې په تاسو بس تیرون رڼا ده د کفر اسلام او دې الله په ایمان درو باندې رحیم مهربان تحیتهم ستړي مشري او قولو په اورما چې ملاو الله تعالی سلام پي څوک د قبر کې پورته کی څوک جنت ته نه کی په خبره پوه شي دا به او ته الله دې خپل ثواب کوي یا ایه النبی ان ارسلناک شاهدا موږ دې ته غوا دا چې کوم خلک موجودي د دې په حالات په ته گواہی کوي د دې په عمل پر ته په قیامت کې شهیدی کوي بیا چې پیغمبر خدا گواہی کوي نو په چا به کوي چې په کوم زمانه په ما بعد باندې کوي په دې کې کفار لکه چې معلومات نشته دي چې پیغمبر وینا کوي ابو بکر صدیق انس او حذیفه سمور ابو الدرداء ما ته وراشي په حوض باندې خلق دې چې یې مو دې جنم زما مخکې به حایل پیدا شي وین زما مرضی دي دا خدا دا مې ما چې پیغمبر خدا ته د اعیار د امت نو اسی اعتراف دغه چې کوم اجمالا نقشه بنل خو د دې مطلب دا نه دی چې په کې گواہی کوي تعتدونها باسم اليوم اکبر میں سے درې مې رس نشته دي خلاص او د متن مراد دلته مجامعات او د ایماندارو ځان کړه مومنات دا حکم کتابیات هم شامل دی او اصل شیخ د خود ایماندارو دی ځکه په خلوت باندې شته کنيشتي په مجامعات شته احنا په خلوت شي خلوت سیئه چې د خره د خاون طرف ته سمانع نه وي نه شرعا نه عقلا نه طبعا دا غي د فرم د شان شته دا نه شي موږ په مته ونه متعي ورکه جوړي ورکه وتر پرې سره حجمی لا خو پرې خو یا ایه النبی نحن لك ازواجك مستغفر حبی بی اسماء التي اتقولون اغا جتاول کریس مزدور الهی جتاول متصل ورکړي دي دا حلال ان احنا موږ حکم د حلف کړی دي وما ملکت یمینو که چې مالکان دي خیلاستا مما داغن آفا الله چې الله تعالی وبخښي وینځي هغه حلال دي دام یو بحث وامرأة مؤمنة او حضرت موسی په اړه خد ایماندار ای وه به تمسا کا ځان د پیغمبر ته چې بلا مہر پیغمبر سره زم که غواړي پیغمبر چې په نکاح اخري نو اله غواړي کنه اخري نو بیا به نشي راځي دا خبره فقط خالص لکه من دون المؤمن دا ځان سره لپاره د ایماندار دا پکې بس وقد علمنا ما فرضنا عليهم من الزواج تا پتا نه پر مونږه معلوم کړی هغه چې مکرکم پر خلق باندې په بیان راځي کې دا دې پر مار دې چې انت ته مې مالکم هغه چې مالکان دي خلاصون دي دې لپاره مې حالات دې لپاره پاتې دې لپاره ایمان دا پتا کې يكون عليك حل پتا من ته حالت نه چې تا ته تخفیف نه او دې الله دې بخون کې مهربان ترجی منتشا بعض حضرات وایي چې پیغمبر خدا ته دا ویل شو چې دا حلال دي نو مطلب نور حرام شي دې څه پکراو حرمت راځي ورست بیا حضرت ترجی منتشا لا ویل دا حلال نور دي اوس دا اوس نور حلال دي یو ترجمه ده او بعض خلک وایي چې دا اوس همیشه دي اخلي بدل خپلنا نور بنالي او د ترجی یو ترجمه ده چې کما پته نکاح کړی دا ورستو کوي او یا تر اخر دا به کوتره ولا دا به ترجمه نو تطلق منهن ما تشما تشاء منها او دا او دا ارجاء دی واده مطلب دی چې وار نور کې چا تر کینی پاسې نو دم ستا خدا کول کوي نو ستا خدا عائشہ به فرمایي چې الله ستا د زړه هیله چې ستې خواهش هغه خبره کوي ځکه چې تاسو به سیادر کو ټول دي منتشا رسپکوي چې ستا اراده وي په دې زنانو کې د سنا د مزاجعت نه د کیناستو پورته کېدو نه او زه ورته زم کې ځانتا منتشاو چې مزاجات ورکه نو یا حسن ابن عباس طلاق ورکه چې استاره مستقې طلاق ورکه او زه ورته ساتي دواړه پکې نه ښه مخکې کې ورسو کې ومن من وان تغيرت على طرف کې من من دغه څنګه عزل ته کتاب پسند کړی ځان نه چې خپل بنه راځي د خپل د نظم دې طرف کې فلا جنا عليك دا یې پر ادنا ده ان تقر چې يخشي او ايو نسترګې بیانو چې دا خپکیږي نه مستکیږي نه چې ال تلاش او دل ترانه ولا يحزن او غم جن کیږي نو ويرزين خوشاله ما اتيتهن چې ورکه دي له كلهن ټول دا ويرزين خوشاله دي كلهن ټول بما اتيتهن سول ورکه دا بلوي چې زما حق دی او زما سدي الله واقف دی هغه حدود سدي ما توي تا توي الله پاک او دې الله په حق مان دي حکمت خبرې بند شي مخکې تجارت کې اوس په حلال دي بعد یې سره لا هیڅ دا منسوخ شي دا د ټول دي په کې مخکې وسو شي دغه په بیا ناسخ دي اسو په نه په خپل لري غني بیا نه کولای شي په دغه قسم نه به کې حلال سره پر خدي من بعد پس د اقسام مخکنونه چې نه قسمت شي او ستاپ عیب غالب کړي یا نور اقسام دي ولا ان تبدل او دا ته نشي چې بدل کواله به نه فریم ازواج نور بیان دا غوې په خاني خبره او سره براله دا خدای ما سره پتا لکا دلته یو خلک او احسان راي په سنت وینا کې دم نشو بلا اجازه عائشه نشو وې دا سره جنې سوق ده ني عائشه او نوې زما یو خسته خزره سردار ده د عربو په خایس کې پر سب کې په دې پوښوي نو دا وې کوم پیغمبر خدای دا باندې شي ښه دا پکې ولو عاجب کوسما اگر که تا ته خخ کاری خاص تحقیق او تین نور نشي کولای دقه اقسام ولا وکړي بعض حضرات ولایت محکم شو دله پکې بعض دا منصوب شو په دې مسله کې الا ما ملکت یمینک مگر هغه چې مالکان دي خیرات استاسو خیرات استاسو او دې الله په سمانی نگهبان اے پیغمبره اے ایماندار مدنه کې کول د پیغمبر ته په یو وخت کې الا یو لكم مگر تاسو اجازه شي دې ته آیت تسوي د حجاب دې نه بواده شي را ډوړې کړه داخل ګورې پړلا اوس باندې خلک خبرې په کوکو کې راځي نو پیغمبر خدا به تور اتلو بیا دا غینه پس دا آیات راغې حکم راغې مدنه کې کول د پیغمبر ته الا یو لكم مگر تاسو اجازه شي بلا اجازه باندې الى طعام جات صفه د ډوړی د پاره دی او غیر ناظر په دې حالت کې تاسو به انتظار نه کوم انا او بخیر لري تا چې لکه دعوت خو شعر لس بجې ورزو او دا اته بجې برازو څنګه دې پر پیغمبر صاحب په کور کې غپ شپ لګو نو دا چې ډوړې د بځین خو انتظار به غره پخلی ته نه کوي چې د پخلی نه مخکې ولاړ شو الته به غپ لګو دا به نه کوي دا غره پارسوا تاسو زماره پارسوا موږ ته درنبار وایي متساقلین نو درنبار د فار رات راغی تاسو وایي مخکې مزي بیا کېنی هم ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا دا د ډوړې دی اته کو څوک دنه کیه پیغمبر دا واټ کوي هم پرې شي دا بلوي چې لکه بيزا نه دخول شي د غیر فان لپاره یره کینستو دا چې پیغمبر کوي نه غل خبر ده خو د ډوړی دعوت شي بس بل څه ورته نه مخکې هم نه یو څه هم نه د ډوړی خدمت تفاره اصلي ولا مستانسینا او مغزارې گئی چې تاسو یو بل سره اونس حاصلوي غب شپ کوي د پاره د خبرو استیناس معنی ازادي کول تعلق قائم کول د پاره د خبرو یو بل سره د خبرې کو ولا تدخلوها یا لا تمکسوها مغزارې گئی یا مدن نه کوي په لاس حال کې تاسو اونس حاصلون کوي گپ شپ کون کې انس کوي مینه کوي دا د خبرونه هدا پر دنه کېږم چې انت مونږه پلان کې وخت غپ ولګو سماو دا غاز دا تعلقات دي یا خبر نکړي نو مدن نه کېږي یا مو اشاره کوي په داس حال کې تاسو مستان شي انس حاصلون کې مینه حاصلون کې دا ول خبرونه بشک دا استیناس دا انتظار شو دی بنستان سو پیغمبر کا سره ورسو هغه حیا د اخلاص ته کوي چې موږ وځي الله خو حیا نه کوي د بیان د حق نه نه پریږي حیا معنا الله نه پریږي بیان د حق دا پکې خبر شوا چې دا چا کله ورځي نه به کې مبنزي وإذا سألتمهن متاعا کلت غواړي او شی د پیدي د بیبيان فاسألهن مطالبه کوي من وراء حجاب د فردين اخوا نیر بنری ذالکم دا خبری چې ته مطالبه د حجاب نو صدا او دا نکدر بلا زمر دی اثرو دا ډیر صفه خبر ده پاند رسول صلی الله علیه وسلم تاسو ورته منکر خواهشات ناراضي او دا نظر نه مبارک وما كان لكم ذري مناسب تاسو پر ان تؤذوا رسول الله رسول الله هیڅ قسم ضرر دا پکې دا ولا او دام نشته لري ان تل کې ځوان تاسو باندې کولې بیان پیغمبر نه باندې پښتاګره ابدا ټول مرو دا پکې وضاحت ته د پیغمبر کوم دی غستی پرې کا او وعده او سره کړی دا سره وعده کول حرام دی حرمت د نکاح د ازواجو او خصوصیت الله پیغمبر خدا وسمعت من جهلتي بعد جهلت المرسل بعد سفيان چې حرام د نکاح د شیخ د خزي په مرید باندې او جهل ما عليه مزيد دا بي پوهیرا د جن زیات بي پوهی شي بهشکه دا خبره پنځ الله باندې علی انتم بو شيئا کتا سکار کوي یو شی چې تا کې څه خیر نه پجبانی یې پټ ساتین الله پاس باندې واقف دی نشته ګنا پتا سمانی علیهن پر زنانو باندې فی ابائنا د پلان مبارک چې پلان راځي کوتا ولا ابائهن فزامون دي کی ولا اخوانهن دون دي کی هر څنګه ورچوي ولا ابناء اخوانهن او نو زامن درو ولا ابناء اخوانهن او نو زامن د خويندو مخکې خبره کړو تر په ذکر نشه ماما شابي او عکرموي دا غم پري هغه درو په شکل دي کنه تر د نکس دی دی او نکس ما پلار دی چې نکس دی شو نه زما دا رور شو دا اوس دا مې شو دا مې رور شو تر مې رور شو او ماما چې کوم دی هغه د ماما نکس دی نه غم زما پلار دی ګویا کې دا ماما چې کوم دی زما نو دا زما شو دا زما د مانزل زیات اهمیت درود دی ها د مانزل زیات اهم درود دی ولی ځکه موږ خو زما استاد او درود د شاره د الله هم دی چې کم کار د الله خو ډیر اهم دی درود شریف کې ډیر ثواب دی په مانزل کې دومره ثواب نشته دی دی ویل کوثر نه دا زمو سنت دی منځونه او موږ درس نور د پیغام الله سنت دی دا الله سنت او دا څه غپ دی د قران کې غپ دی بهر تقدیر او خلق دی علما دي هر څه وایي کنه ان الله وملائکته بشک الله پرشته یصل بیا با اعتراض کوي یصلون قصد اذا پیغام د پیغمبر نو څوک با دغه شانتي وایي څوک بلاشي نو اعتراف خدا چې الله ستانه مطالبه کوي او ته د الله نه مطالبه کوي لکه تاسو نه وبره او تمہاره ته وبره یعنی مطلب تاسو کوم نه مرم او په ما جواب ده اصل کې د پیغمبر خدا تموم د حقوق او دومره غټ حق دی چې مونږ دا غي برداشت نشو کولای مونږ نشو د گویا کې موږ خپل اظهار د کمزوري کو یا الله کم حق د پیغمبري د پیغمبر خدا چې موږ نه شو کوله موږ عاجز تعظیم نه مستانه متعلق ته پورا کړه دا په یو جواب شو او بل جواب زما په اسمان دی مونږه تپوسو کو پیغمبر خدا نه او پیغمبر وان تپوسو د الله نه چې کیف الصلاۃ علیکم اهل بیت ذل بسنګ کو اهل بیت دا احادیث دی ګڼ کتابونه کې کعب بن حجره عبد الرزاق بن شیبه امام احمد عبد الحمید بخاری مسلم بوری ترمذی نسائی نوازی موضوعین کان موجودتا قال من رسول الله اما السلام عليكم قد علمناه فكيف الصلاة عليه قال نقول لهم صلي على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم انك من اللهم بارك على محمد دای په دې لحاظ سره پټ غونډه په ګډه جواز د پیغمبر خدا د شان مطابق بیا پکې یو بل خبر کوم څنګه وګورو الصلاه والسلام علیک یا رسول الله یا ایه الله یا څنګه کې شي بول کنه دی ولا کارو یراعت لفظه ما مکانا په اذکار کې په دغه الفاظ کې تل څنګه تویل شي د ځان نه جوړه وخا د ځان نه جوړه ولا اذکارو یراعت مخکې شي چاته ال کتاب وسه دا هم پکې یو خبر شو او دا پکې راو وصل مسلمه او سلام لګه سلام لګه واش اشهد ان نبی الى اخره دا بوله او دا د پیغمبرانو علیهم السلام چې پټ شو موږ به خپل طرف نه بل چا نه پاره ثابتو اوس دا په مانځ کې څنګه دي شوافی په مانځ کې دا فرض دي الله مصلی فرض نور علماء سنت وایي چا فرض نه دي دا په قید اخره کې او صحابه کوم څخه راځي عبد الله بن مسعود ته نسبت کوي ابو مسعود برد ابن عمر ته هغه موږ بلا الله بخلا وتشهدون صلات اکثر علما تنوي لیکن څه پکشته او چې پات شي عمدن بر صلاتو او سهون رجو ته يهودا سوق اسحاق دراوي مالکان دي قول له خبري وخت ابن جرير کړي په چا په شافعي ابن منذر کړي په شافعي حتابي کړي په شافعي توحي کړي په شافعي دا څه په شوافی دي تاسو په احناف کې چې دا خپل طرف کې لیکن دا خبره یوازې غنه نو چام کړی دا بیا راځي د فرشتو د موږ وایا یا د لوی کان صالحانو فتبع به مخکې ما ویل احمد بن حنبل وی السلام على فلان هم ویل شیخ او اکثر علماء دا نه روادي وقید طبعا مطلقا ولا استقلال په دې پوښې دا ولا صلی الله علیه وسلم دی او ملائکه دا به دې تتبع او دا خبر کو خا کو خانه دا شیګان نه لسلی چې علي عليه السلام حسن عليه السلام حسن بن دراوي عمر فاروق عمر بن عزيزنا اسم حسن حسين ولکل جماعت په خصاص ته د خلق حدود کی خبر اخر دي په خلفاء په والي باندې ګوره آیند لپاره اذا جاء كتابي هذا فمرهم صلاه ګوره په پیغمبر خداوي ته پیغمبرانو او دوا المسلمين عامه او ما استغفروا ويدعو ما سوى ذلك لعنه الله الله خپل رحمت په ذکرې په دنیا آخرت کې په کې اجر پر عذاب موږ نسبت کوو هغه څنګه ضرورت ایمان دار خو ایمان دار خپل بغیر وقت دې د څه کسر نقصان نه کړي او دې ته وایي فقد احتملوا برداشت په ځان باندې مختارن ظلم درو او اسمه مینا ګناهکارا باقی رقیه ام کلثوم زینب لیلونه دی پر کټی څومره خسته خلک نو بناتک لونه دی لونه درې سلول لونه دی ښا نو دا په کې چې قران وایي چې بناتک شته لونه شته ته څنګه باندې هیڅ نشته وی یو لونه باقی لونه نه دا پر کټی نو بناتک تاسو په دې پوه شئ بس دا پکې راوړم شي امامي پکې یوازې دا پکې سبقونه وایي وای خپل ځان ته خپل لور او د ایماندار خپل په معنا یبنین علیهن لزید ساتي ځان ته من جلابی بنا جلابی د جلباب د مرا رج صادری ختم الحفی مقنعه د جامو لفاظ چې غسل کړي شي علیهن علی جميع اجسادهن او دا غي نه پس بیا وي ان طلبو چې مخ د حوري لري عورت ستر په کار نه او رواه قتل اجنبي نه ان امن الشهوه مطلقا الا حرام واي قسطنين سوا نظر د ځوان خلتا خنه دي اگر بلا شهوه او رد على من قام الشيخ يسلم لكون بنات الا فاطمه وما يقيم كلثوم پر ربيبتا صلى الله عليه وسلم دا پکې ذالک ادنا دا چې نږدې سره تا ځان پر سره باندې دي اي عرف لا خدي مو پیژندل شي چې دا وینځي دي آزاد دي خو خاب خلق وینځو ما څخه پکې غلم نو وینځو به خبرې کولې لا څه څه کو څه دي مو پیژنې شي آزاد دي فلا یوزینا زره بوته نشته سره د جانب الشر شریان خلقونه نه کار او دې الله بخود کې مهربان تا به تیز کو دیتا تا ته وښه ورته جنگي کو سره د وطن نه وشره بیا باندې گاونه کی سفر په مدینه کې الا قلیل مگر لږه زمانہ چې دا کوم وخت وضاحت په حال نشي لاو ملعونین په داس حال کې رحمت رحمان الله په تکل شي او ما سکول کوم دې ځاو درشي وخذوب الوشي وقتلوا بذي تقتيلا وجل سنت الله عادت الله دې الذي خراب قول پاکستان چې وخت شوی دی بیا باندې مخاطبه د پاک عادت الله تل تبدیلات تبدلی تاسو کې ستاند قیامت بارک قیامت وکړي و علم دې کړي الله دې ما ته نشته و ما دې کا سجه تابو کې الله ساعت تكون قريبه شاید قیامت نږدې لعله تكون شيئا قريبا دلته وتروبه چې یا قیامت او شیئان نو قریب بلغ صفت کې نو کنده کې دا قریبا مؤنث مذکر دی او ساعت مؤنث دی نو دې کې دا اعتراض راځي یا ساعت مؤنث یو مړ والا د وخت والا تكون ساعت او شی ساعت یوم قریبا شیئان قریبا بشک الله ملوک لري کافران تر دغه پر فین ګرم وو همیشه بوسی کې پدې کې نه وګړي هغه نه ولیم په حداد دا نه پاره بستر ومي ان بچو پاور معنی چې اړول شي مخوند دي پور کې وای بوتا دی په خپل پور یا غم حاضر شاه یا لیتنا تابع شي د الله او رسول او وای بری اذن روا موږ تابع شو د خپل مشرانو څوک هغه علما ته چې کذب دې کړو درو فاضل سبیلا نو موږ خطا کو درې کړل پښتو کې جب وای او د عربی اټکه دې ورکه یا الله موږ سادهګان ورګل شي په دې پوښتې کم اقلام خلک موږ دې ورګل دا څه کوګه کړل ساده اصل د خیر نه دی خیر من سرداران بادشاہ حکام وکبران مشران علما په دنه کاله ټول موږ د دې اعلان خطا کړو په ازلون السبيله السبيله کې علي بیا غبر او تیر شي اې زم رب ورکه اله زه په ان عذاب د چن عذاب ځکه چې په خپل موږ موږ ورکو ولا انهم عن كبيره وانهم بلان كبيرون اي ایماندارو مګر په شان دکانو از موسی تر سو موسی عليه السلام تبرأ الله ما قالوا فاكر لا ده هرين خلق بويله او ديو بل الله من وجيها مخور او عزت من وجي زاجاه ومن مستجاب الدعوه په دې کې اوس بلا خبرې یو خبره درس سو بخاری حدیث راوړل نو احمد بخاری ترمذی کی جماعت خلق بلغ لبل په ولا کې ولو ته وای دان کې ګوره لا قال رسول الله ان موسی عليه السلام كان من حي سكر فرد دا په پوسټ کې وځي د مستحیا فاذا مرضا وې دا دوه پرده چې کوي په پوسټ کې سمارل دی یا هو برګې دی او یا د ناملان د شنو پسې دی یا ته بلا پاتې الله دې پاکي موسی عليه السلام ځان له شورس کې خو د جامع په کان باندې سیابه علی حجر سیاب جملا او جمع چې مضاف استغراق پیدا کوي زمونږ دوه قسمه خلق یو خلق دا دی چې دا حدیث غلط دی ځکه موسی علیه السلام د خلق مخکې څنګه بل نو دا خو خلق هم ځان لا ناس دی خو جامع ته لاړ چې بقي نو چې الته الته خلق ناس دی نو یو ما نه څه ته پوسم پرې سوال کوي یو بل زمونږ دا چې به بربند نوخه امام بخاری دې پوښي امام بخاری دا خو دې سره ځان لوي دربن سره لمبر شي وایو وایو څه کوي اته حدیث نقل کوي پوهه کوي نه وایو جب ته پر خبر اولاد دې ته چې دربن نو لنګ یو اولاد څه کوي په دې پیټه کې چې بربن سره متکې څنګه بکې لنګونه یو کوم بربن لنګین بربن سره دا ټول دې دکته وایي نکه چرته قی نکه زی منهم نو دا پلان کې خدای وای د کړی دا خبره اوستا موسی علیه السلام ورته ځکه چې ما خو دسه نو خدای مال هیبت راغی وی دا خو ما ته دی وینا کړې نو پیسې اخلم دا څوک وي دغه چې اذهب لا انت ربك فقاتلا انها قيد مخکې ته یې تلاش شو ستاره هغه خبر یا الناس لا فهموا دا ټول هو يمكن حمله ما قالوا على دين دا ټول په دې دنک موسی عليه السلام ته هم خیر بر الله ما قالوا وكان عند الله وجيها مستجاب الدعوات يا الذين اتقوا الله وقولوا قل سيدا روي خبر خوي خا خبر خوي تك تك بكوي کوم وخت کې کوزن او واده کې خطبه نکالو لای یو په سورې آت دغه کې دی آل عمران کې وایي دی یو په سورې نساء کې دی بیا راشه د احزاب ته اتقوا الله وقولوا خمس روغ روغ وایي اشتیا اشتیا وایي ما رسول الله روپۍ نو شته مو وایي کنه سل بیا کمې زیاتې مګو ده یصلح لكم اعمالکم الله مصطفی عمر تکي وبخښه تاسو موږ استادو سوچ دا دې الله رسول کامیاب شي په کامیابی واضح عظیم اللومه نو الامانت نه مراد عام خلک خدا سی وایي چې الله پاک دې اشیاء ته وړاندې کړو عقل ورکړو شعور ورکړو او دا امانت پتا اما سره خلافت ته احکام شرعیه دي هر څه چی دا بس تر سره هغه موږ نه ورک او ته چې الله او دې شوای رنګ الله پر اسکه نو تاسو خلک بلانه بار کوي نو بارک یغیم نه مرګ دویم تمثيل دی دا احکام شرعیه دومره ګران دي دومره ګران دي کفرکا دا موږ غوښتا سمون ټولانی کړی وغي به چې موږ نه اورو فرضي خبره څه شي نه دي لما بينا جل شانه عظم شان طاعت الله ورسوله الى اخره نبيت وصعوبة امرها اما صعوبة امرها بطريق التمثيل مع الميزان دا احکام شریف دومره ګاندي کته اسمان ته وزمکه ته وړاندې شي وي ناری بداسي وي هغه ته ویلې فابینا یا او د ابا تعبیر شو پسوان دي چې استعداد د قبول نو فابینا یسته هغه انکار کو معنی هغه استعداد د قبول نو واشفقنا منها ويردلتنا دا دې ترجمه شو او انسان پر مې بار کړو دا شو او بیا و انسان کې ظالم او جاهل دی نو په انسان کې خو ظالم هم شته دی نو عادل هم شته دی جاهل هم شته نو عالم شته پیغمبران ته نشته ته انسان دی ټول یې څنګه ځل کې نو انسان جنس په یوه کې ما ته منطق ویلو نو مطلق شی ورته وي نه هو نه جنس او جنس ته ویل شي انسان موجود په زمين د ټولو کې موجود په زمين د بعض معینو کې د بعض غیر معینو کې انسان بس جنس دی او منطقیان وی دی په موضوع هم ولی ویل شي بلکې ایهام دی د دې خبرې چې دی ظالم هم دی او نه دی هم عادل هم دی او ظالم هم دی بلکې ایهام دی د اجتماع نه کېږي نو انسان په زمند پلان کې کې ظالم دی او په زمند پلان کې کې عادل دی په زمند پلان کې کې جاهل دی په زمند پلان کې کې عالم دی د څه سوایا بلکې ایهام دی رسشي د اجتماع نه کېږي هر څه په کې راغونډې دي شي نو دا بنه چې هر انسان د څه دی چې انسان نه په انسان کې خلق شته کنه انسان جاهل دی دا نه چې هر یو دا جنس لکه ان انسان لربي انسان د رفتا شکر نه انسان دی ان انسان یقوا انسان سرکش نه انسان خو نه کنه ودي کو او تر دې سره روش په ذکر سره دا جن مکلف دي ملائکه په دې بوشي ځکه چې خبر د انسان و انه کان بشکل انسان دې ظلوما زیاته کون کې دې جهول دې په اعتبار او یکتی په حکم الذي بشي نورو دي بعض افرادي کپټول دې یو کړی او په غالب کې خو چې په بعض کې خبر کړی دا یو ترجمه شو مونږ امانات وړاندې کړو اسمان او مکه دا د تفصیل دی فرض دی فرض کړه احکام شرعیه کې ته وړاندې شي اسمان او غطا زونه تا غونتا نو دی به انکار کړو د امکان به دې په دې کې استعداد د قبول نو او انسان قبول کړو او انسان انسان واغستو نو جنس په ټول کې یې نه د استعداد شته او انسان چې کوم دی په دې باندې ځلو موجود دی چاوی بل بل ترجمه کو ان على السماء امانت على السماوات موږ وړاندې کې سالغه امانت سماوات اهل السماوات والارض دې دا جبای خدای ته بشي وقيلا شاوی الله په دې کې عقل او شعور پیدا کړو او تابعداري چې هغه کله شن ټول خلق تابعداري وکړه موږ ما ته باندې اسمان اسمان ویلې چې زه خو مړ ویل نه کړی وینا مجازا شولا یعنی استعداد اذا احکام شرعیه ونم اسمان سجده کوي وای او زوکه سجده کوي وای او اسلام راوړي وای او هر څه وای هغه مسخر دي مراد نه صحیح خيار وقيل مراد بالامات مطلق الانفعال شامل دی طبعی اختیار دور لرا اختیاری خو تخپل اراده و پرزا ما نکاکو او طبعی پا ما که صلاحیت تبی خبر شتے چیزی حکم او صلاحیت را پکی نشت دی نزینکم او عرض مانے استدعاء الذي يعمه طلب د فعل د مختار ما یا اراده سو وړاندې کړ الله پاک د چاني مطالبه وکړه چې اراده لري او د چاني مطالبه نه اراده وستانه ولا شي صادق او د حمل معنا مکه بارول او د حمل معنا د تخیانت شو نو موږ وړاندې کړو امانات تابعداري د چانه به اختیار او د چانه به اراده الصدور ستانه دا غواړم اراده الله اراده نو فابین ان يحملنا اسمان زمکه نو موږ خو انکار وکړو د خیانتنا د حمل معنا او چتول او لازمه ترجمه خیانت دا ترجمه چې ګوري مدارک وره ته وره او پلان کې سره زما قرض نه راکړي زما بردا پزان باندې جوړ کړه څه مطلب شو د دې مطلب زما حق خیانت د حمل معنا خیانت خپل معنا یې نه ده مجازي هغه انکار وکړ د خیانت نه او راکل وکړ معنا د اجرام عظام په دې پوښي د انکار د خیانت کړی دی او اتینا ما امرنا ځکه چې الله کوي اتینا طاعي او خیانت په انسان وکړ د الله حکم نه ونه تاسو دا اوچته ترجمه دغه د اجازه کړی مدارک او دا کړی دا ابو منصور ماتوریدی کشاف اده مولانا پنځیر دقه ترجمه دا نور تفصیل به مکوا چې هغه وینا کوم شایع کړو نرداوی موږ وړاندې ته امانت باندې تابعداري او تابعداري دوه قسمه ده تبعیهم دا اختیاري هم د چانه طبعا د چانه اختیار نو بین اسمان او زمکه او غرون انکار کو د سنا د دینه اطاعت ونکړي الله پاک په اسمان او زمکه کې شعور پیدا کو یو خبر او سلام وشو دویم د جدای قرات غاون کړه اهل السماوات باز دریم تمثيل دې تمثيل فرض ک الله په کدا کار کړی دې انکار کړو تمثيل شو او دا پکې دا احکام شرعیه دومره ګران دي کدي ته وینا شي کدي به انکار کړو د خپل توچتول نو اسمان ته وایي څه مطلب دی اسمان کې استعداد نو پزما کې استعداد نو پر کې استعداد نو انسان کې استعداد او ظلم او جهول دا انسان خو ټول خمس ته نو جنس انسان کې دادي بیا بل ترجمه شي موږ ماوي دلته مراد امانتنا تابعداري یا اختیاري او یا غیر اختیاري د چان اختیاري لکه د انسان فرشتو بني ادمونه او د چان طبعا موږ وړاندې ک امانت نو یو د وړاندې کو مطالبه مکلا او بل نو اراده وکړه تابعداري او د حمل نه معنا خیات شو اسمان خیانت نه کړو زوج خیانت نه کړو او غیر مخیانت نه کړو انسان خیانت وکړو او جنسي انسان روان دي عوام غیر زمکه خیانت نه کوي اوس غن ابیر هي حمل خیانت نه کوي د دې وینه کومه د وشو او زمکه تاسو یې ماته مو خرابې دی لاله نو انځه ورځې وګورتي شپږ ورځې پوتي د زمکه خیانت نه کوي د ساکي دیو دا پکوي نعم عوام وایي زمکه چې کوم دا خیانت کوي حتی چې عادت دی په کړو زمونږ خپل کې کوي چې مړه غیر په کلی کې او برابر خویشي ولم سلو زرو په قبر قبر کې کېږي وقالو یا ازمکه د ستاسو د میاشي امانت ته د کال او خور واجب روان شي چې قبر تیر شي زمانہ دې ته ذکر اس پکې فرق نه وي بس دې بل دې حق وهذا امر تواتر او زم سره نقل شوی دا لیکن دا خبر یستبدل عقل عقل وسنګنی عقل نه مړ ښه تاسو په نشته کنه شي دا مړ امانت د مور ته مشته دی ماشوم بدل ته خیر سره بدل ته خیر بیا به نه ورم دا مې نشته ته پروتي ا دې نه خراب چا یې نه خراب خبر اته خلک دا په دی وایي دا هم پکې خبر شو او دې الله بخون کې ام مهربان سورې سبا د سوري بس دا فرق دی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير دا سوره سبا دی دیخ مناسبت تعالی کوي چې په تیر شي صورت کې الله منافق العذاب ورکوم او منافقات العذاب ورکوم او الله بخور کې مهربان دی الله صفات او قبول توبین کوم دلته الحمدلله الذي هم ابلاد استخره پلاس کې دي دا الله پلاس کې مخارسه کول شي دام بلش یا په تیرشی کې په تور د سزا باندې د قیامت تفوس شوی دلته انکار دی دوردا مناسبت یو ظلم یو خبر مخکم کړی و چې په قران کې سلور ذل الحمدلله راغلی دا په ورسو کې اول ځل په فاتحه کې چې الله ایجادم کوي په دنیا کې او ایجاد کې په آخرت کې ابقا کې په دنیا کې ابقا کې په آخرت کې بیا وایي په انعام کې ایجاد په دنیا کې بیا وایا په کهف کې ابقاء پاتې بیا پاتې او سبا دي ایجاد په دنیا آخرت او بقاء په آخرت دام پکې سم مناسبتونه غلې ټوي خلک حمد دی الله لرا هغه پاره دي چې اسمان کې دي هغه چې پرځو کې دي دې د له په ترجمه او بحث کې له عز وجل خلقا وملكا وتصرفا بالإيجاد والإعدام والإحياء والمات في جميع وجهات داخل انت حقیقت ما چې اسمان کیری اسمان نه بهر دی دا هر څه د الله وله الحمد فقط الله له تعریف دی په اخرت دنیا کې ولم حمد دی په اخرت کې ورلهم دی دا په دې خو چې الله پاک محمود دې په نعمت او آخرت باندې هم لکه څنګه چې په دنیا کې حمد دی او آخرت هم دی ورته هو الحکیم الله حکمت والا دی خبر نه دی واقف دې د حقینا چې د نکیږي په اسمت کې او شبهار کې د اسمت نه د نکیږي په اسمت کې چې سدي هغه ټول خبر دی تخمونه دي بړي دي باران دي راوځي د غیاګان دي قیامت کې ملي راوځي هغه چې راځي اسمان نه باران شو غلې شو او اور شو چې خيږي په اسمان کې پرشتي خيږي اعمال خيږي دعاګان خيږي او رحیم دې او غفور وای کافران قیامت نه راځي مخکې موږ چې مخکې ذکر کړو قیامت پورې خندا اوس وایي قیامت نه راځي قلو ته بلا ول راځي وربي زماري په خپل رب قسم راځي به لازم لتاتينکم راځي به تاسو ته عالم الغيب دا عالم الغيب په اړه کې کی چې دا ربي نه بدل دي قسم دي زما په عالم الغيب شاوې دا صفت ته خو په صفت کې اعتراض راځي دا صفت مشبه دي او دا نور خبر دي چې دا صفت دې شي کنه او دلته وي د الله موصوف شو په صفت د علم غیب باندې اشاره کوي چې دا د الله علم په هر څه محیط دی او دا په کې د الله په قیامت مغیب دی نو الله عالم الغیب دی مناسبت په دې لحاظ روان دی عالم الغیب الله پاک واقف دی لري نه پلاکی کی دا اللہ نا پس اندازه دا ذره نه په اسمان کی نه په زمکه کی نه وړو کې د دینا نه غټ دینا مگر دا ټول په کتاب مبین کی یو ځل مخکې موږ اعتراض کړو چې نه پلاکی کی دا اللہ نا مگر دا نه په اسمان نه په زمکه نه ټول مگر که پلاکی په کتاب کی نه په کتاب کې کوم شي نه دا اللہ نه پناي دا غلط خبره نو اعتراض دغه شان سو نو جواب پکې مخکې ویو دا د قبيله د مدح شبيب الزم ده کله الله نه د الله په کتاب کې شی پناه وین د الله نه پناه وین او د الله نه خدا پناه نه نو دا گویا کې مدح شبيب الزم چې ورته وایي خامخا د الله نه پناه نشته دي ځکه چې صدیق په کتاب کې دي او چې په کتاب کې د الله نه پناه نه دي نو په دې حاصل دا څه شو د متن قبيله تمن قبيله الوصف شبيب الزم هر څه په کتاب کې دي او دا کتاب خدای الله علم دی یا علم علم دی الله په معلوماتو کې په دې لحاظ سره پنانشته دا ولې قیامت قائم وي جزا ورکړي الله ایمان دالو رحم سره دا کسان دي لپاره مغفرت کوي او رزق کوي هغه کسان چې کوشش کوي په آیتونو زمون کې د اعتراض په شکل تصدیق نه کوي معاجزین په داسې حال کې چې مون کمزوري زمون کې ځان مخکې ګڼو دا لپاره عذاب ده د مرزسین د ګنده عذاب نه او علیم دردناک ریزو او رس یو شی دی گنده عذاب بوي او خطرناک دی علیم دردناک نو عذاب علیم او دا رقم دی من رزین اغا من بیان یشی یا یو متبیزیا یو حصه دا گنده یا اغا گنده عین گنده او ویني بظالمان معلوم بکی ها کسان چې وکړي ته علم هغه چې وکړي ته کتاب دا حق دی قیامت کې به دا معلومه کې دا حق دی او خدای ته الله لارې د ضرور ستایي شي الله دا جاهد یو عالم دی غوږ جمله خبریا کله صادق وي کله کاذب وي کله دا دوړه نه یو پکې راشو د لیون توګه زموږ جوابونه تشته ده دا یو ضرور دي قصدن یو ضرور دي بلا قصدن اشتیا ندی ضرور دي وی قصدن ابتره نو کذب عام دی ابتلاء قصدن درو ته وي یا به قصدن درو وخت کړی یا به دې خبرو کې په غلط لیون تو کې وی خو درو خو د لیون تو په حالت کې وای دا دا درو وی خو قصدن بری دا مقابل شو د درو نو بلکې د قصدن درو دا بل څه بحثونه دي یا به درو او یا به لیوري به سوچ به فکر غلط خبره کوي بچا کتا کی په خیر معنی دی په عذاب کې په اسباب د عذاب کې دي په گمراهۍ کې دي ګري نه عذاب کې نه دي په اسباب د عذاب دي ایا دی ویلي دیتا هغه چې مخکې د خلکو دي چې رسو اسمان کې وزما کې کله موږ را دوشي موږ به خلق په وزما کې یا بل وګورم چې ټوټه اسمان نه حتی خزم شته به شي په مذکور کې نه د خدای په پاره هغه ابد چې رجوع کوونکی الله خامخ ورکوم خپل طرفن داوود علیه السلام ته احسان چون کې راته وګدایبو الله ته خرجو کولا او یا جبار هو لمن اے جبار او وی واپس کوا تسبیحات و معهود دی حضرت داوود سره عجیب تسبیحات تعمیر رجوع ته وای معنی ته هغه تسبیح تاسو سره تسبیح وای بعد حضرات تسبیحات په ویلي هم دغه شان اسو کو چې نه تسبیحات نه ویلي دا تسبیحات قولی دي بلکې حالی دي او اکثر علما هم دغه څه وایي چې تسبیحات قالی او بلکې قالی په تور د معجزې باندې بهر داوود هم ویلي او کوم بو سره یروان ول اسلام کله سبا سبا د جواب استفی سو کې اسم منها او د دین الله تعالی جن اشکر بعد وی خبر اذا الله من لا بعد وی رول به تسبیحات او رول به باعث کېدل زما او ستا په تسبیحات باندې شاپه کې دا ویلي نور خبرې په کوم څه دي اے غنو رجوع کوي تسبيحات سره وطير امسخرتو موږ مرغان هم دا پارا یاجب الاوبی او سخر نطير او مرغان مسخر کړو هغه به هم د سره تسبيحات دي واسلنا له بيوم ذا رفع عين القطر عين شيء توي قطر ويول شيء سامبا ګول شي تانبې د هغه پر بیولې وي چې د دې څخه جوړې نه جوړولې شي نو په ټوټې تانبې روز باندې دي څو په تانبره او ان خطر معنی چینه درتا خان د تانبې نو دا بيدون کې وای دا شان دا څه ویل شي او چې په کې مجازن وی دي دا ولا موږ قبضه کې ور کړې و جارو سو او دې لپاره هم تابع کړو ان عمل سابقات نو دي ان عمل جوړکا وګدي وګدي غټ غټ زغري سابق معنی پورا وقدر اندازه لګو په سر دې کودلو کې زغرم چې تلل زغرا ده دې دغه پښتن دې زموږ ته زنجیر غوندې غوندې تدون دا زنجیر په سر تل شي نو پاره کې کړی هم وي په کارو کې بیا نه خولم وي دا ودل د دې چې دا په اندازه کا اندازه معنی وکړه او ښه عمل کوي او تاسو په اعمال باندې دن کې جزاء ورکړي ولي سليمان الريح او سليمان سره تفرم هوا مسخر کوا غدوها سبا د هوا میاشوا ورواحوا بیګا د هوا میاشوا یعنی مزل د سبا د هوا د یو میاشت مزل به د ماسپخین نه پس کو او د یو میاشت مزل به د ماسپخین نه ماسپخ کو غدوها سبا یعنی چلن د سبا میاشوا مګر لس میاشتو ورواه بیګا دا دی یې مدل دی بیګا دا غي میاشو دلته راځي والله اعلم سليمان السلام په سوا کو بیت المقدس نه غرمه ته به استخر وکړو بیا به غرمه ته راول مسبقین به استخر نه نو خراسان ته به یقیل بقلعه خراسان پرون اخبار کوته پرون چا بلستلیانو نو د بلوچستان دې کړه د اسم خان په طرف باندې شته یو غر دی هغه ته د حضرت سليمان عليه السلام تخويل شي تخويل سليمان هغه ته صرف وي په اخبار کې راځي چې ګټي کو سليمان سره باتلو دا ډېر خسته دی دی چې تامیي پکې دي خونان پکې دي نو چې تم منګوره منګوره پکې چې تا سميي پکې دي وې دا تخت سليمان تخت سليمان دلته چا راځي والله اعلم هم اخبار کې غالبا د بلوچستان او د سرحد پر اخیر سر کې دی دی خو نه اخبار یې دا د څه چپ دی نو هغه ته دلته مو هغه آرام کو دلته والله اعلم واصلنا له بيولا ورفعنا من الختنه چینا دا تامبی دا تامبی چینا بیول شو یا خدا بيدو نه بلشي اسو کوئی کانو ته الله کار کړو او دا غیر بيدو غوندي حالتو بدل نه دا بيدو غوندي ظاهر خو معلومي چې بيد دی او الله پاک د بيولو په شکل پیدا کړو ومن الجن مسخر من دغه فريان من عمرو دي څوک چې عمل کوي د فلس مخ کې باذن ربه په حکم درپان ومن يزيغ منهم څوک چې کاږي شي په دې کې دا الله حکم زمونه موږ ته دا کار وکړو نه کوي نو ذکر خو سکو غتا عذاب سیدنا الصجی اگر چې اور نه پیدا دی او تر داګه نه سوځي عذاب ورکو یعملون جوړما له د فرض ما شاء الله د فهم محارب بالا خاني محارب دی اپ قسم محراب هم د مدد زمانه کې محراب به ته وي ولیکن محارب اصل کې اوچته کم وروته وي تقل مکان معروف الذي يخذ حذائق چې ودري کې داغه په مقابل کې امام د سینه دن نو تلقى المكان معروف الذي يخف به الامام وما يحصل في المساجد اصدر ولكنه كما قال الشيخ دې وجه نه فقها وي بدن نه بغنه ولا ذاك ولا فقها الوقوع في داخله وتماثيل او جوړول به تماثيل تماثيل مبارک اوس نه کوي تماثيل سو خو خالق ترجمه خدا ده تماثيل معنی تساوي په شکل د انسان باندې په شکل د انسان بوتان شو اوس په اعتراض راځي د موجوده زمانه کې چې پیغمبر غوتان ماتي او د غوتان جوړ نو ورته ماسی ده کټو نو بیا تماسی په کټو معنا راځي وای او کنه و ابو داود یو حدیث نه حد مسلمان یو پیغمبر خدا سره بیمار په حیض باندې نو زه د مثال نه کوزه شما تراش مثال کټ کوو مثال او تمثيل څنګه پر راغلو خیر وشو بار ته دام پکې یو خبره و ما په لغت نه به تاسو نه کې تفسیر نه به تاسو نه کې پلان کې تفسیر کې پلان کې هم ما خبره وکړه تیر سره مې کلمه اوس ته ماتي ته ساوي چې ته اعتراض وکړي چې به سم بوتان پاتې نو جوابونه تر دې نه نو یا وای دا بوتان اوس باندې وکړو کدا سی وجود ده کنه چې بیا د بیرور په دې وخت مولانا مو خپل ته تفصیل نه غداوي چې په وخت په سایو په تورات بندو وسم باندې په قام باندې نو بیا به سي د زیروح بنای ورته د بیرور بشي لیکن چې موږ وایو چې لکه بیروح یا بذات الله باندې نو بیا به نو بیا به ترجمه کو چې کړو یو عالم دی عبد الرحمن د قاسم زید احمد د احمد بن حنبل د امام مالک شاګرد هغه وایي چې هغه تصویر باندې دا سورې چې په دې دیوال باندې یو کې دا چې په کاغذ کې جوړ نه دی بندو خدا چې بوت وند جوړول شي غلط ولیکن عام علما دا خلاف دي که په ونه کې وي که په ګوري کې وي خو تصویر وي د شکل انسان را ټول پر دا غره ما تمام دنیا متفقه ده تصویر ورول نه اوس اوس زمانه راوته زموږ واره اوس چې موږ مسلمان ولې مسلمان تاسو موږ نه مانه کېږي موږ هغه تصویر باندې چې بد فعلې تمایل کوي یا هغه تصویر باندې چې دا عبادت شي هغه تصویر باندې دا پکې قرضاوي سي یو خبر ده زموږ مشر دی وایي فقط ارتي هغه دا استنباط کړی دی لیکن مسله دا ده احادیث کتاب کتابونو چې ته ګورې د فقہ کتابونو وغیرہ شراب بندي ما ویلې وی په دې کې نشه عقل خرابوي ما خچ کوم شي عقل خرابوي اقبل نو دې کې تعالی نه لګي ښا او امور منصوصو کې څه علت نه لګي نو په دې وجه دا خبري دا چې څوک کوي غلط کار کوي اصل کته یو د خود موضوع سي مرګره ممای قرضاوي سي نو مخکې موضوع سي ویل دا باندې په تفصیل کې ویل دي په رسائل مسائل کې باندې مفتی شفیع قد لیکل کړی دی مفتی کفایت الله لیکل کړی دی تمام امام نووي ابن حجر ټول مشان لیکل دی باندې کتاوی زه پکې علت لټوم ما علت خلک ته په دې کې په غیر منصوص کې نه لټي په منصوص کې لټي د پاره دی خبره چې په غیر منصوص کې حکم معلوم شي دا خو منصوصات دی په دې کې حکم نه وړي دا خو کوي او کوي علت خبره پاتې اوس دا شراب بند کنه عین شراب ولی بند دا سری معنی شراب نه دی راوځي خبره کنه شرع ولی هم بلتی کنی البته بل یو شی وی د شراب له ما سوا نشن راول حلال تر شرع وی حلال دی حرام دا مسله ترخه دا کول چې تاسو وی واقعي باجو دل تاسو جوړ ول پیغمبر ټول مونږ هم جوړو دا خبره ده غلطه ده جماعت رسول الله هو چې الله رسول من خلق لي رد ورکړي او د تخالف کې صح ولا المصوره په دلاله لګي عبد الله ابن عباس رسول وینا وکړه زما خوراک اوس کل پدې وتان سعید پیغمبر خدا په مقابل کې قرضای سے ډیر غټ سره خدا پیغمبر په مقابل کې سره ته وی بل په امام نبی سے ثم ابن حجر ثم تمام دنیا متفقه ده باندې دا خبره په ما په مخ نه کې هغه څه کوي نه کوي دا بل جواب په ما په تماثيل باندې کټو ما لغت او خیا خبره خو دې خو کړه په تماثيل سره کټونو کې په کتابونو کې راغلي دي ما او ما کم کتاب دې لغت خو خیا په کم تفسیر کې په کم دا خو اجي خبره ما توکل په لکه دا په لکه بس بلا کوم څه کو چې زبر کمرې ته نوزم ما زه بودرې ما پیران خپل کار کوي چې ما زه ولاړ او چې زه ولاړ دې خپل کار کوي نو دا په یو خبره خلک څه کوي نو دا دوه وتون تاکل خشب وتسمى سرفه سرفه ته هم ویل شي دې دوی په سودا ورخي یو دا بلا ټول سره دي او باقي سره دا تر نو څنګه بیت المرزا نه پاره موږ ګور سره وګورې دي دا ور ور ډکولا نو به نه کوي په لار باندې یا په بند شي په خپل ځای کې نو دا د بیت الارض دې په کمره کې دنن وته او کمره کې دې په امساون ولا دې روح سره امساون او چې راو مونږ دا ته خو بس تاسو کنه دې راو نو خپل خبر شو چې دې خو فاشوي فلما خر داوود له تو الجن معلوم شو علمت بعد معلوم شو پیرینا دا لازمي کړي چې معلوم متعدي معلوم شو پیر واضح شو پیریا مخ کې بلې پیران په باندې د بنی آدم خیال لو چې عالم الغیب دی اوس واضح چې عالم الغیب دی یا معلوم کو پیریانو د خپل ځان مبارک چې دا مشره مونږ ته ویل چې معلوم الغیب نو دې کشرانو معلوم کو چې مشره دي لو کان ورته جن الذي يعلم ضعفاء وبالذين كانوا علم الغیب واسعوا کشرانو پیرانو معلوم کو د متعدد د مکان معلوم کو کشرانو پیرانو سی والو کو خپل مشران برا کدا مشران عالم الغیب وی یو په تکلیف کې ولې تیر ولې یو ترجمه لازمی واضح شو پیران بنی آدم متبینا من الزهرا ظاهر شو پیران متعدی واضح شو پیران خلق خدا کدی د پټو خبر وې ولې به ورته یا معلوم کو تشان پیرانو مشاران لرا کزم دا مشان عالم الغیب وې په تکلیف ولې دوه خبرې پکشته لازمی او متعدی تکلیف او فقر نساتا دا د کومه تاسو امسای کوله نو دا هم پکې یو خبر ده چې آبادی کولا او پای کې زیاده شي نو په دې معنی د نیکان صالحانو په دې دنیا کې هم خلق امتاګان خوړې شي نو قبر کې ونی ګوتی هم مو استکې دي شي خلق وای د پلان کې مقبره ونه سوړې نشي دا غیر څه څه کول نشي او نو دا د مصدق د ما اسلام امثال او غیری خوري نو څه ته ویل شي شي ویل شي په خپل پوي او دا خبر د علم غیب کو خاني هم بيخا چې دا اوس مونږ یو کو خا دلته وایي نبی داوود السلام کې خود بنیاد بیت المقدس په وسیله د تعبد موسی کې مبارک چې بخار تعامل نه وسیله کو سليمان ته وینا کو پیغام سامي کوي ورسره عمر داګه نه فلما بقي النبي صلى الله عليه وسلم يقال فارس تفوس كي مطالبه چې الله پاک زما د امت د پناه کې حق ته وځار شي او داوا د علم رب ختم شي نور خبره پکې شي او موسی عليه السلام نه د نشي د مقبل ماته کیږي سليمان او غاز په دې مسنه او تعبد فيه وتجاهد بعده الحج شكر الله تعالى على ذلك دا د آباد کړي څو کې داوود دا ورکړي دی هغه ورکړي مخکې دا بل تاسیس کړی او دلته وی نبی اسلام وینا کړ بلام سرحیل له په بناو او دې په ګدان شپ پنا چې دی وخت زو ظالما دا سنه د نشف ځوان او سنه د نشف بلاد ما د نشف په اسم دی باندې چا دی کړی دې آبادی مخالفه دې پوه شو ملک الموت ته زه خبر کېم سبحان الله دا ولا چې بلې طرف ما کوله دې خبرې چې با عباد کومه تکیو هر فهم تاسو کو بیت المقدس آباد نو دا غیر لپاره تاسو کو بیت المقدس ته بلې کمره کې پکې ملک الموت باندې سو تکیو نه په خبرو وخت الجن موت حتی چې راوخو سبا لکه څنګه چې سمود او عاد ته قوم وایي دغه شان سبا ته سبیل وایي سبا دې سړیو دې دا بیا بچی شي دي او دا غینه دا خلک پیدا شوی دي سبا دې قیمت کوي په دې اوسېدو کې دې سبا سبا کې قوم دې کنه نو آیتن یو قاعده خلق قدرت جنتان عن يمين وشمال دا یو لغه اغلقه سره جنت آیتن یو علامه دلالت کوي په سمان دي دی وطن کې وبني دلته په کارکان دی او غني مني پکې ټول آباد کړه انګريز راغی ولې هغه زمانه کې څوک بادشاہ لګیدلې دي ډنډا اخلي دین او د دیمون نه یا ولی اخلي چې ولی راخړي دی ولی دی خو ولی دی کنټرول کوم آباد شو دا زما اوس خو خاطر چا کتلی وي هغه سره راپورته شي دا خوشي مې لري په دې اوسونو په دې دا ټول بار دا بار دا بار کوئی سخت بارانو دا غي خلاف سو کوئی د موږ کار د وایي خلاف بلقیس لما ملکت قوم وجنګ د علامه وادي پر خود حکومت او په خپل باندې کې خلق ته متعلق واپس ویلا یا پس کې کنه ملکو استاسو عقل شي زما خبره منه یمن واپس لا د علاقې ته باندې استلام براغه د درې وجنه وینا کو د الله زی بل کړي پکانو باندې او په ګوګل او غیره باندې مو باندې شوي او دا غیره پر دروازې د یو بل لفاظه او دا غیره عبودیت دوی برکت نه هاشتان او دن جوړ شو دا غیره دول اسلامي کوم چې والي نو بو برابر برابر دی دقه شي نو څه ده او چې تور شي په دې پوه چې څوک یې بل یو شی او میوه غوندي وه په دې پوه چې په څه خشخاش باندې څوک دا بیرې میرې وایي و اصل خزان څه خوراکونه او تارو او تارو و اصل خزان په دې څه پیژني خزان پر خزان مصطفی وشین او سهسی من سیز د بیرونه قلیل لګي کرکنی دا په ګورا دا په پوسو مې روغ دی دا ولې دا ولې دا ورته موږ بما کفرو دا الله د نعمتونو شکریا دا نکړه دلته وی کفر کړو پر رسول باندې جال سنو د الله نه ګری ترم کې رشي پیغمبران تراغلي وان نجازي کفور او ځان ورته موږ مگر نه شکر دا تقدم نه ورته وجعلنا بينهم بين قرتين او دا بنچ راغلو او ولی په یو شوی بیا د دې کلو په دې کلو کې اباره شوی ګرځوري مونږه په مددي کې په مونږه هغه کلو کې بارک نه بیا چې واکې برکت شولې خپل ځای تن کلی کار برکتی ما کومه د شام او د یمن له پر شام ور د علاقه چې ټول آباد آباد وا دل تکلې ال تکلې ال تکلې یو کلی کې چې اوس کا بل ټول ډوړې ورته کا بل کرمو کا بل براسي متواتر دي خود بعضها من بعض حتى يحيث يخرج من بعضها بمقابته ولې وشو مرتب الاتا په رکوع باندې دا پکې کړیو کار قران باندې وړي وړي کړیو دا یو کار وقدرنا في اكثر اندازه کړو په دې کې مزل وو برابر په برابر لکه دومره مزل دلته دومره مزل الته دې دلتم کله التم کله انت هرمو انت مقام او ورته وینا وکړه په جبه د قال باندې یا په جبه د حال زی پکې لیالیا د شپو او ایام د الان دی خطرې دار مصیبت فقال ویل رب لا یذل باید او پسنګ به اسوار غوږ نه کوي چې ما چې نعمت ډیر شي نو دې بیا هغه خو خورا کوم بیا تنگ شي مدعا او ان فی ذلک آیات لكل صبر فدی هم قصه کی تکل فرض بعد خلق رسول کی ولا قصد بقال الدين زمین خام خال شته چې دنیا د دې خپل ما دای ګمان کړو چې یو تن به زما په الله تعالی کې استبې خود بندګانو کې تبه نه کان صالحان جاري نو هغه خبر دا د ګمان فقط مطابق شو تو کو دنیا دم یا سبا مگر یو جماعت ایمان دار پاتې او نشي له موږ په اړه شیطان په دې نه مسترد صرف وسله سوا الا لنعلم مگر چې موږ معلوم او دا الله له کوم خیره دی معنا دا الله علم متعلق شي یا تعلق شي دا مشار کړه څوک دا سفارش خبرې کوي څوک د قیامت خبرې کوي څوک سفارشیان به هم راشي نه چې لپاره سفارش هغه هم راشي بیا دا سفارش کوونکی او دا چې سفارش کوي شي هغه من مطلوب هیبت راشي چې هیبت راشي نه دی مشي هیبت بیا به ویناو کی دا څوک چې شاف سفارش کې ستاسو رسول د پور دمنه قال حق دام راځي نور روایت هم چې ګوري مطلب قیامت شي نه په قیامت کې هم د شانتي واقع شي چې بیا ولاندې او باندې پښتو ټول هیبت وي دا غي نه پسوا هغه خلق له چا چې فرض کړي شي او دا غي چې دغه شي هیبت بیا په تفوس کوي چې الله صلی لقد صدق الانجيز ظنه قد كبروا